بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم دا کتاب الصوم شروع دے باب نمبر 15 او حدیث نمبر 1915 خا اسی خود امام بخاری د هغه عادت دا دی چې کله یو کتاب شروع کوي نو د کتاب په سر کې د د قران آیت ذکر کی او بیا د رستو روایت چې راوړي نو هغه گویا کې دا آیت تفسیر او تشریح وي خو کله کله د یو کتاب د غې په منځ کې آیت راوړي او د کتاب په منځ کې آیت راوړي او به د غې حواله سره هم روایت ذکر کړي نو دیزه کې امام بخاری د سورة البقره د آیت ذکر کړی دی د دې آیت شان نزول ذکر کړی دا ما بعد ابواب دا زیاتره هم د دې آیت او د دې باب تشریح ده په دې کې اکثره ابواب براشي چې هغه به د دې آیت که هغوی سره تاسو د جما خبرې کوئ او که جما کوئ هن لباس لکم وانتم لباس لهن ای تاسو د پاره جامه ده او تاسو د هغوی د پاره جامه په یو بل باندې تاسو هغه عزتونه پټ دي عالم الله انکم کنتم تختانون انفسکم الله ته پته وا چې بشکا تاسو به په نقصان کې اچوي خپل ځانونه نو احسان یې وکړه په تاسو او ستاسو نه دا حکم دا لري که فلآن باشروهن نو اوس دا دا ساتي یو ځکیږي د دې سره اولټوي هغه سو چې الله تاسو لا مقرر کړي دي فتاب علیکم وعفا عنکم خدا سي د چی عفا عنکم په دی آیت کې منګه په تفسیر کې دا یو خبره کو چې د سرنا دا حکم دای په تاسو باندې خې نه دی لیکن د دې روایت نه پته لګي چې په آغاز د اسلام کې طریقې کار داو په آغاز د اسلام کې طریقې کار داو چې یو سړی هغه به ودشه او درو جماعتي وخت به نو د اوده کیدو نه مخکې به که مثلا روژه ماتې وکړ نو خوراک څکاک به کولی شو خو که د ستړیوالي د وجې نه یو سړی هغه به اوده پاتې شو نو بس بیا به د بل ورځې روژه په هغه باندې شروع شوه نو دینه معلومیږي دا چې په آغاز د اسلام کې دا عمل دا او د دې روایت نم پته لګي او څنګه خه ایا پیغمبر په دې باندې حکم کړی او یا د الله د طرف نه نو به په دې کې وضاحت نشته حدثنا عبید الله ابن موسی عن اسرائیل عن ابي اسحاق عن البراء رضی الله عنه قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما څنګه چې دا واقعه راځي خوراک سکاک به ونک او اوده بشو نو لم یاکل بیا به د خوراک نشه کولې لیلته په دغه شپه بهم خوراک نشه کولې چې را پا بسید ولا یومه او نه سبانه ورځ بم د خوراک کولې شو حتا یمسیا تر دې چې د بل ورځې ماخام بشو ځکه ورځ روجی بیا وان قیس ابن سرمه الانصاریه او قیس ابن سرمه الانصاری کان صائما دی روجو فلما حضر الافطار نو هر کله چې راغې دغه وخت د افطار د روجماتی راغې نو اتم راتا او د زمیدار سړیو په پټو کې بیکار کو نو راغې خپل خزې لا او ته وی ویلی اعندک طعام چې آیا تا سره څه طعام شته دی خوراک څه بندوبشتا نو قالت غي ویل چې لا نشتا ولکن ولکن انطلق لیکن زما دی خوا کې گاوند تبلاړ شم فاطلب لك نو زبتاله د گاونډیانو نصر او غواړم چې زوست په روجه ماته کې فجاءته امراته نو پدې کې خزه رااله ولما رات وی چې ویل ده دیو دو قالت وی ویل خیبه تلک چې هاي نامراد شوي مطلب دا دی چې بل ورځ روزه د باندې شروع شو او خیبه تلک نامراده شوی چې هغه څه مقصد لزتلی وما نو بس هغه خوراک هغه ته اوس نشي کولای فلم من تصف النهار نو چې بل ورځ نیمه لورلا او دی بیا پټوله تلې دی بیا پټوله تلې دی د کار کوي او خوراک خودو نکړې شو غشیا علیه نو په د باندې به وشی رااله په دې کې د خپلو بیبیانو سره جماع هم شوې ده د شپې نو تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دای بار کې امدارازي نو ففرحوا بها فرحا شديدا چې دا حکم نازل شو نو صحابه په دې باندې ډیر زیات خوشاله شو ځکه وجه دا ده چې کله فراخي راشي نو بیا د الله د حکم د ماتېدو دا غي امکان کم وي ځکه چې اوس په دې کې لکه ټوله شپه هغه ته اجازه درکړې شو نو چې د انسان کله حاجت پوری نو بیا خدای الله د حکم د ماتېدو د ورځې د غي امکان کم شي نو دا نازل شو و نزلت اور سره دام نازل شو وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود د روجی چې هغه کم ټیمونه او کم اوقات هغه مقرر کړی شو خوري او سکي تر دې چې ښکار شي تاسو ته هغه تار سپین یعنی د سبا څنګه چې آیت کې وضاحت هم د من الفجر هغه تار سپین من الخيط الاسود د تار تورنا یعنی د شپې د تیرینا په دې جمله باندې باب ختم ک نو د دې جملې د وضاحت د پاره بل باب تړي باب قول الله تعالی وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل په دغه مخ کې باب کې د آیت شان نزول ذکر ک او په دې کې دا وی چې د تور تار نه او د سپین تار نه سم مراد دي فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قپدی باب کی د برا ابن عازب روایت ته د نبی علی السلام نه څنګه چې د مخ کې باب کې تیر شه دغه د برا ابن عازب روایتو حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشام قال اخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لکه دسې نه کېده دسې نه کېده چې بس په یو ځل باندې څنګه چې مثلا د صورت ابتدا غبه نازله شو موږ چې نن د صورتونو کم ترتیب وایو نو د صورتونو ترتیب چې د یو صورت داغي ابتدایي آیتونه به نازل شو نو داغه صورت نمبر به په دغه اعتبار باندې متعین کیده مثلا د سوره علق ابتدایي 15 آیتونه نازل شوي دي د دې وجنا سوره علق تمنګ نزولن لومبنه وایو حالانکه دا نور آیتونه د بعد کې نازل شوي دي د سورته غ ابتدا له اعتبار دی دارنګ کله به داسې وا چې یو آیت به داغي نیمه ټوکړه به یو ځل نازله شوه دارنګ نیمه ټوکړه به بل وخت کې نازله شوه او بعض اوقات به داسې وشو چې په آیت کې یو لفظ یو ټکی هغه به ځان له نازل شل کدي روایت کې دا راځي چې من الفجر دا ځان له نازل شوی دی او پدې کې هغه لم او حکمت داو چې صحابه کرام اغي په یو د قرآن په دې آیتونو باندې هم په ښه طریقې سره پوه شي، په دې طریقه باندې ګویا کې د آیتونو چې داسې واقعات به پېښېدل نو ګویا کې د آیتونو هغه تفسیر او وضاحت به کېده. نو لما نزلت هر کله چې دا آیت نازل شو حتا یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود نو اوس دې سره د من الفجر وضاحت نه دی نازل شوی دا نازل شو نو عدی ابن حاتم وی چې عمدت الى عقال اسود و الى عقال ابيض ما اراده وکړه د تور پړی یا د تور تار و الى عقال ابيض او د سپین پړی یا د سپین تار یا یې پړی راغستی عقال هغه وړوکی غونتی پړی چې په هغې د اوښ په هغه تړلی کیږي او یا تارونه مراد دي چې دوه تاره یا دوه پړي یو تور یو سپین یا یو تور تار یو سپین تار دغه اراده وکړه مطلب دغه راواغستل نو فجعلتهما تحت وسادتي نو ما دا دوانه کې خودل د خپل بالغ تلاندې څنګه چې مخکې تیر شوي وو ام المؤمنین عائشه ویلي وو چې والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح کورونه دغه وخت کې پای کې رڼاګانې نه وي د چراغ وغیره دا سيزونه به خو به وخت ضرورت په استعمالېدل شپې خو نه فلا یستبین لی نو ماتا دا واضح نشو چې تار تور تار کمی او دی او سپین کمی او دی نو فغدوت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ز سبا لاړه ما د الله پیغمبر خواله نو فذكرت له ذلك ما د الله پیغمبر ته د دې ذکر وک نو فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې وضاحت وک چې د دین مراد هغه د شپې تورواله او د ورځې سپینواله دی حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد ح وحدثني سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال انزلت د آیت دا ټوکړه نازله شوه، وکلو واشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود دا ټوکړه نازله شوې وه ولم ینزل او دا لانو نازل شوی من الفجر دا ټکی لانو نازل شوی فکان رجال نو باز سړیو اذا اراد الصوم کله چې هغه د روزي اراده به وکړه نو ربط احدهم فی رجلیه نو یو تن هغه به وتړل د خپل دوانو خپو سره الخیط الابیض والخیط الاسود سپین تار او تور تار هغه به وتړو ځکه چې انسان ودینو مثلا ځان نه خپد انسان نه په لګه فاصله کی نو دی یوې خپې سره لکه سپین تار یا بل سره تور تار دایو تړ چې خپل غروچته کی چیرې دارا تخکاری او کنه ولا یزال یاکلو او هم د سه برابر هغه خوراک کو همیشه خوراک کو حتا یتبین له رؤیتهما تر دې چې خار شو هغه ته د دې دوانو هغه رؤیت هغه فرق او تخکار شو نو بیا د هغې نه بعد یې خوراک څښاک هغه بند کړه نو فانزل الله بعد بعد کې الله دا ټوکړه دا نازله کړه من الفجر نو دی پوه شو چې انه انما یعنی الليل والنهار د دینه مراد خوشپه ورځ ده حالانکه صحابه کرام عرب دي عرب دي په عربي پويږي لیکن د قران صرف هغه هغه ظاهري مطلب واغست او کم چې هغه حقیقت کې مراد دی هغه وانه غست اشاره دی ته چې د قران صرف ظاهري الفاظ باندې سړی نه ترسو پوری چې یا په حدیث کې داغي وضاحت نشي او یا قران په خپل داغي وضاحت نکي د دین دغه معلومیږي چې تفسیر القرآن بالقرآن قرآن په خپل وضاحت کی او دا غمخ کې روایت نه پته لګي چې عادی ابن ابي حاتم راغله عادی ابن حاتم راغله دی نو نبی له صلوات والسلام تو وضاحت کړي دی مقصد دا دی چې د حدیث نه بغیر د قرآن نه بغیر یو سړی وضاحت نشي کولای ته چې مثلا د قران یو آیت هغه لولي نو چې قران په خپل داغي وضاحت کوي نو بنده به پويږي او یا دا چې حدیث به داغي وضاحت کوي نو الله به پويږي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم لا يمنع لا يمنعنكم من سحو من سحوركم اذان بلال په تاسو کې دې یو تن منع نه کړي من سحورکم د پښمنی ستاسو نه د بلال اذان نبی علی سلام په دور کې دوه اذان به کېدل یو به د پښمنی د پاره کېده پښمنی د پاره د تهجد د پاره او بل چې ونو هغه به د سهار د منځ د پاره کېده نو د پښمنی د پاره او د تهجد د پاره چې بکیدل اشاره دیته چې پښمنه تاسو کوي او د تهجد وخت نو دا به بلال کو بلکې بعض روایتو کې معلومیږي چې بلال با د سحر اذان کو ابن مکتوم با عبد الله ابن ام مکتوم دبا د د پښمنی اذان کو خو بیا د نبی علی سلام د دې د ډیوټیانې بدل کړي بلال به بیا د شپې اذان کو او عبد الله ابن ام مکتوم د به د سهار اذان کو د فجر حدثنا عبید نو نبی علیہ السلام فرمای چې تاسو د پښمنی نه د بلال اذان من نه کی یعنی بلال هغه د پښمنی د پار اذان کوي لا فجر نه دی داخل شوی نو تاسو په دغه وخت کې خوراک سکاک کولی شي او د خپل حاجت نه ځان فارغولی شي یعنی د پښمنی د پاره د تهجد د پاره فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت اوس دلته ترک شوی دی حالانکه عربو کې اوس هم شته باز ډیر داسې سنت دي چې په احادیثو کې شته دي لیکن په دې علاقو کې هغه مکمل ترک شوی دي خان بلالا کان یؤذن بلیل بلال دبا اذان کو د شپې فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر فرمایل کلو واشربو خری او سکی حتا یؤذن ابن ام مکتوم تر دې چې اذانو کې ابن ام مکتوم نو بیا د خوراک نه منی شي او د سکاک نه منی شي فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر بشک دا ابن ام مکتوم د اذان نه کوي تر دې پوري چې سبا روخيږي او چې سبا روخته نو د نبی له سلام د دې روایت نم پته لګي چې خوراک او اسکاک کوي د ابن ام مکتوم د اذان چې بس اذان شروع کی بس خوراک او اسکاک پرې دی بخاری دا خبره کوي چې ابن ام مکتوم چې د فجر اذانو کی نو بیا خوراک او اسکا کغه بند کړي او به به خوراک او اسکا کغه رواني په ابو داود کې یو روایت راځي په کتاب الصوم کې باب فی الرجل یسمع النداء یو سړی چې هغه اذان ووري والاناء علی یده او دده په لاس کی لوخه وی خوراک وی اوبه وی نو دی به داسې کوي چې د دې هغه خوراک هغه وکي د دې هغه خپل حاجت هغه پوره کړي دی دی هغه خپل حاجت هغه پوره کی او په دغه دوران کې چې دا اذان کیږي نو د اذان په دی وخت کې د اذان د ختمېدو پورې دی دی د خپل نوړی او کی او دی دی هغه خپل وبوس کی دی دی خوراک سکا کو کی خو چې د اذان نه خو نشي یو خدا حدیث د ظاهر د قران نه خلاف دی دویم د بخاری د دې روایت نه خلاف دی امام بخاری د دې روایت نه خلاف دی چې خوراک او اسکا کوي ترسو پوری چې ابن ام مکتوم اذانو کی د دې نه خلاف دی د دې وجنه په خوابه یا اوسم زمنګ په درسونو کې کله چې موږ دا آیت وایو وکلو واشربو حتا يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود نو په دې ځکه به منګه په مودودی باندې رد کو چې مودودی وای چیرې خیر دی که اذان شروع شي نو تاسو پای کې خوراک سکاک کولې شي نو مودودی هغه وی په تفهیم القرآن کې وی شریعت نے ان دونوں اوقات کی وی آج کل لوگ سحری اور افطار دونوں کے معاملے میں شدت احتیاط کی بنا پر کچھ بیجا تشدد برتنے لگے ہیں یعنی بعض خلک پدی کی سختی کوي چیرې بس ټیم څنګه پوره شو نو بس خوراک سکاک بند کی مگر شریعت نے ان دونوں اوقات کی کوئی ایسی حد بندی نہیں کی جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہو مطلب داد خیر دے پنج منٹا ورک خاص سحر میں سیاہی شب سے سپیدے سحر کا نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے یعنی مطلب دا دا تور تار او سپین تار دی کم لاخه کافی ٹائم وی اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کچھ کھا پی لے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور آزان کی آواز آ جائے دغه د حدیث د ابو داود اذا سمع احدکم النداء نو هغه دی او داغه په لاس کی لوخه وی او بوی خوراک سکاک وی نو د دې نګ دی تر سو پورې چې د هغه خپل حاجت هغه پوره کی مطلب خوراک سکاک دیو کی نو مودودی هم دغه روایت نه استدلال کوي آزان کی آواز ہو جائے تو فوراً چھوڑ نہ دے بلکہ اپنی حاجت بر کھا پی لے نو دې دې دا خوراک داو کی نو حالانکه دا د د خبره نه ده بلکې دا حدیث د ابو داود دی خو د کمسړی تعلق چی د د فن د حدیث سره نه نو هغه به داسې غلطیانه کوي غیر مقلدینم کته دا دغه چرته د د کتابونو د کتو اتفاق شي یا چرته د د بیان نو د عام تور باندې د چې کم دلته د غیر مقلدینو مشر دی نو د عام تور باندې هم دغه سی وي هم د دې روایت په بنیاد باندې دا خبره کوي خود دې بیچارهګانو د د حدیث د سند سره به صرف ظاهری الفاظو ته ګوري که چرته علامه البانی او تویلی به دا صحیحن به دوی وی چې البانی او ته صحیح ویلی دی نو بیا څنګه دې ته نه ګوري چې په دې کې علت ته لومبنه غټ علت خدا دې چې دا د قران د آیت سره خلاف دی که حدیث ظاهرا سند دا غي ټیکوم وی چې د قران د د حدیث د صحت د پاره موږ پنځه شرایط ذکر کو محدثین ذکر کوي یو دا چې سند متصل وی دویم دا چې راویان عدول وی او دارنګي ضابط وی او بل دا چې پاغه د د شذوز نه خالی وی او د علت نه خالی وی نو علت څه شه دی کدا ټول شرایط پکې موجود وی روایت سندن متصلم دی راویانی ټیکم دی دارنګ شازم نه دی خو لیکن علت پکې موجود دی علت څه دی دلته د قران نه خلاف دی نو چې د قران نه خلاف دی نو بدغه د دې د د رد د پاره دا کافی دی د دیو جن بخاری خو د روایت راوړې نه دی مسلم د روایت راوړې نه دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته یو دغه دویم دا لکه دا صرف دا ظاهری علت نه بلکې د دین علاوه کته د حدیث سند وګوري نو په سند کې حماد ابن سل... حماد ابن سلمہ دی نو حماد ابن سلمہ حالانکه دا ثقه راوی دی خو حماد ابن سلمه د د باره کې راضی محدثین ذکر کوي چې د چکم د د معروف استادان دي معروف استادان دي او هغه معلوم استادان دي کله چې د داغین روایت کوي نو دا غینه په روایت کې د دنه غلطی ناراضي خو چې کله دی د دغه معروف استادانو نه غیر غیر معروف استادانو نه چې کله دی روایت کوي نو پای کې د دنه غلطی راځي پای کې د دنه خطا راځي او د دنه پای کې بیا غلطیانه هغه واقع کیږي د دیو جن دا دا روایت د حماد ابن سلمہ نه حماد ابن سلمه ابن دینار نه دا داغه د غیر معروف استاد نه دی دا داغه د غیر معروف استاد د محمد ابن عمر نه دی د محمد ابن عمر نه دا روایت دی بیانې د دې وجه نه دا روایت په دې کې استرابم دی ځکه د د شاګردانو بیا په دې کې اختلاف دی چې دا مرفوع دی که موقوف دی نو کافی یو یو شدید استراب دی پکې مسترب روایت ته او منکر دی ځکه چې په دې کې د قران سره خلاف راځي قال القاسم قاسم ابن محمد وی د دې حدیث راوی ولم يكن بين اذانهما الا ان يرقى ذا وينزل ذا خه او نه به وه د دې دواړو د آذان په منځ کې ډېره فاصله مګر دا چې يرقا ذا دا یو به خطه د آذان د پاره او دا بل به راکوزیده یعنی په دې کې اشاره دا نه ده چې بس په یو وخت کې به دواړو آذان کو په دې کې قاسم ابن محمد دا وی چې د دواړو منځ کې ډېره فاصله نه وه مطلب دا دی یو به لک سات مخ کی آزان له بختلیو بس لک سات به تیر شوی او چې په دغه دوران کې بخل کو دای پښمنی بم داسې نو چې به زمو غونته پرلتو او پای کې بس لګیا او سو خوراک دی ختمی کنه دای خوراک سو خو یا سو کجوري وی او دارنګ لګي وبوي ټول د 15 منټو بداغي پښمنې نو نو او پښمنه به بالکل په اخیری وخت کې به کو په کم خوراک سره نو مقصد دا دی چې ابن بلال با اذان او خلق بو خلقو به پښمنه او په لند وخت کې او بس په مختصر وخت کې به د خوراک نه فارغ شو نو بس بلال هغه به راکوزیده او لک سات بعد به بیا عبد الله ابن ام مکتوم هغه به چت توخته هغه به حالتا هغه اذان کوو باب تعجیل السحور په پښمنی کې جلدی کول په پښمنی کې تلوار کول یعنی مطلب دا چې پای کې ډیر پای کې ډیر تاخير اغه نه کول ډیر تاخير اغه نه کول حدثنا محمد بن عبید الله حدثنا عبد العزيز اصل کې تعجیل السحور کې اغه زکه وی یعنی په پښمنی کې اتادی او جلدی کول حالانکه په نورو روایتو کې تاخير سحور راځي چې پښمنی کې تاسو تاخير کوي نو تاخير ک مثلا سړی چې کله د فجر مونږ طرف ته زی نو په دغه اعتبار باندې دا تاخير راځي یعنی مطلب دا چې د د سهار د مونږ نه لګ مخ کې تاسو پښمنه کوي او باب تعجیل السحور پدې کې د تلوار مطلب څه دی مطلب دا دی چې پښمنه زر زر کوي چې تاسو باندې سبا راونه خيږي او چرته پښمنه هغه ډیر زیات د تاخير شکار نشي باب تعجیل السحور په پښمنی کی تلوار کول جلدی کول حدثنا محمد بن عبید الله چې انسان نه د سهار منځ اغلاړ نشي دارنګي د فجر پر اون خيږي حدثنا محمد بن عبید الله حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن ابي عن ابيه ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت اتحس اتسحر في اهلي سهل ابن سعد وی چې او مزه چې ما به پښمنه او کفي اهلی په خپل کور کې ثم تكون سرعتي او بیا به و جلدی زما بیا به وا جلدی زما خ ان ادرکا لئن ادرکا بیا به و جلدی زما د صد پاره د دې د پاره چې زرا غیر کما السحورا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې دوه الفاظ راځي مختلف نسخې دي او داغي وجه دا ده چې عربو دا نقطي او دا سيزونه دا په باد کې راغلي دي څنګه چې اعراب دا په باد کې اچولې شوی دی نو عربو با دا نقطې چې دي دا ويم نه اچولې دې وجې نه قران چې په سر کې ليکلې شوې دې د پيغمبر په دور کې د ابوبکر صديق په دور کې نو ته چې د هغه نسخي وګوري د حضرت عثمان چې کوم نسخه باندې وینه توې شوې ده نو په هغه نسخو کې نقطې نشتا مثلا لکه دا لفظ دی ثم تکونو نو تکونو کې نه د تا نقطې شته او نه د نون نقطې شته نو پته نه لګي چې دا تکونو دی که یکونو دی خو چونکې هغه عربو نو هغه به پکې دغه د یکونو او د تکونو منځ کې فرق کولی شو نو په یو نسخه کې دا راځي ان ادرک السحور او په بل نسخه کې دا راځي خ ان ادرک السجود ځکه دوانه لیکل کېږي یو شان او په دال او پر راکم دومره لکه ډیر فرق نشتا د دوانو معنا ټیک ده او دوانه ممکن ده خ او بیا به و جلدی زما د دې د پاره چې زراګیر کما السحور مع رسول کدا لفظ چې څنګه په دې کتاب کې لیکل دی چې زراګیر کوم پښمنه د الله د پیغمبر سره نو مطلب دا چې د الله د پیغمبر سره مزلک پښمنه راګیر کوم یعنی د نبی له صلوات والسلام داغه د کوره با کجوري روته وی نو چې زده دا غینم لګسه کو کوم د تبرک د پاره مقصد دا دی چي زه د الله د پيغمبر د هغي د طعام نه هم ما څه معمولي غونتي څکه هغه وکړی شوی نو بيا به زما جلدي هغه دا وه د دې نه معلوميږي دا چي د صحابه کرامو د بعض صحابه او د هغي هغه پښمنه هغه به زرو او نبي عليه السلام به بالکل یعنی هغه برال لو د الله پیغمبر بلا پښمنه کو لګیا بو نو باب تعجیل السحور او دویمه معنا چې زراګیر کما السجود هغه سجده هم کنایه ده د فجر د مونځ نه یعنی ما به پښمنه وکاو بیا به زما جلدی دا و چې زه راګیر کما مونږ د الله د پیغمبر سره یعنی د سینه چې مونږ رانه لاړ شي او دینه معلومیږي دا چې په روجو کې به نبی له صلوات والسلام جلدی مونږ کو د سهار څنګه چې عام تور باندې تل زمنګم طریقې کار دا دی چې بسنګ اذان وشي او دا غینه لک سات بعد هغه مونږ کیږي باب قدر کم بین السحور و صلاة الفجر د دې وجه نه کته وګوري په ترجمه کې هم دی دالی کلی پیر جلدی کرتا تاکه مې رسول الله کې همرا نماز فجر پاس کو حالانکه د سحور معنا خو پښمنه دی خو معنا یې لکه غ د بل د سجود په اعتبار سره کړی دا حالانکه په کار دا و چې د سحور په اعتبار سره کړي وي باب قدر او یی سجود لفظ لیکلی وي باب قدر کم بین السحور و صلات الفجر خاصمره اندازه بوا په مینز د پښمنی کی او په مینز د د فجر د مونږ کی یعنی سمره آیتونه ځکه غړی خو وینه نو چې په دغه وخت کې سمره اندازه سړی غستې شي چې د فجر او د پښمنی منځ کې بسوره وختو چې صحابه به پښمنه کوو دلته به د فجر منځو درې ده نو دومره لکه سړی چې 50 آیتونه وي 50 آیتونه دا وي نو 50 آیتونه ته اندازه واله مثلا سوره بقره ته شروع کا نو 50 آیتونه دغه وایز نجیناکم من آل فرعون و اس فرقنا بكم البحر یعنی یو پاو او د یو پاو نه دغه لګ یو رکو نیمه دا سیوا کا نو یو پاو چې دی لکه دا ټول په 10 15 منټ کې دا ویل کیږي چې انسان لکه په قلار قلار غ تلاوت کوي به دغه دس پندره منټ لکه دا دغی پیشمنه او د د سبا د مونږ ترمنځ حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتاده عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وی چې موږ پښمنه او کده الله د پیغمبر سره او بیا نبی له صلوات والسلام مونږ ته ودرې د قلت نو دا انس داته تپوس کوي یا قتاده ته تپوس کوي ځکه دا دو صحابهونه دي قتاده عن انس عن زید ابن ثابت نو یاته دا تپوس خ انس ته کړي دي قلت انس وی ماته تپوسو کو د زید ابن ثابت ځکه دا مشر صحابي دي انس چې د کشر صحابي دي وې ماته تپوسو کو چې کم کان بین الاذان والسحور چي د آذان منځ کي د آذان د فجر او د پشمني منځ کي به څوره فاصله وه نو قال قدر خمسین آیا بس د پنځوستو آیتونو په مقدار دغه فاصله بوا باب برکت السحور من غیر ایجاب په پښمنی کې برکت شتا په پښمنی کې خیر شتا برکت شتا خدا واجب نه دی من غیر ایجاب دا پښمنه واجب نه دی ځکه علت ذکر کوي چې لئن النبي صلی الله علیه وسلم او اصحابه واجب ځکه نه دی چې نبی له صلوات و سلام او داغه اصحابو واصلو دی په روزه کې وصال کړي دي وصال دی ته وی چې بس یو روزه مسلسل ته ونیسي مثلا نن روزه ته ونیسي او بیا سبب افطار راشي روژه ماتې راشي او بیا خوراک ونه کړي بیا د هغې نه بعد روژه شي او بیا چرته اته څلوېښت ګېنټې بعد دوه ورځې بعد ته خوراک وکړي یا درې ورځې بعد ته خوراک وکړي نو په دې طریقه باندې نبی علیه السلام او صحابه کرام هم وصال کړی بعد کې پیغمبر صحابه منی کړي دي چې تاسو یې مدا کوي ځکه زستاسو پشان نه ما مال الله روحاني توربانه خوراک امرا کوي او مال الله سکا کمرا کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام واصلو د صوم وصال کړي وصل اصل کې یو ځای کول ته وي چې یو روجا د بل روجي سره بنده یو ځای کی او منځ کې به کې خوراک سکا کو نه کی ولم یذکر السحور او پدې کې د پښمنی ذکر اغه نه دی کړی شوی نو کچرتا پښمنه دا واجب وینو صحابه کرامو به وصال څنګه کو حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا جویری عن نافع عن عبد الله رضی الله عنه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے ان النبي صلی الله علیه وسلم واصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال وک پروژه کی نو فواصل الناس نو صحابه کرام وغیم دای په تابعداري کې وصال وک نو فشق علیهم نو دا پاغي باندې سخت شوا نو فنهاهم اغي من کړل چې تاسو مکوي قالو نو اغي ته ویل چې دا الله پیغمبر ته چې دا حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا پشمنه کوي فإن في السحور برکه زکه بشک په پښمنی کې برکت خیر دی فائدہ ده دا د برکت دا لفظ دلالت په دی باندې کوي چې په دی کې فائدہ ده خیر دی خو لیکن واجب نه دی او د تسحرو د دې حکم نه څوک ته دا دغه وانه لي چې ر نبی علی سلام حکم کړی دی امر یې کړی دی او دا امر دا به د ایجاب د پاره نه نه امر د ایجاب د پاره نه دی امام بخاری دا وی چې من غیر ایجابن په دې کې برکت ته فائدہ د خیر دی ستاسو په کې خیر دی نو دا د برکت دا لفظ هم په دې دلالت کوي چې دا امر دا د وجوب د پاره نه دی او خیر په کې ځکه دی چی د انسان فطرت داسی دی چی دی خوراک وکی اګر که یو نوړی وکی دی نو په هغه ورځ ټوله ورځ کی دی ړی مطمئنی چی زه خوراک می کړی دی خو که چرته دی ښه موړمی او په بشمنی کی خوراک ونه که نو ټوله ورځ یې زړه پریشانه یی او دی وی دغه دی راپریوتم او دغه دی راپریوتم او ټوله ورځ یې غړه په دغه سوچونو کی او په دغه پریشانو کی دغه کی مبتلا یی. او بعض اوقات چې بندا غا خوراکو نکی نو په بدن کې یو ضعف هم راځي کمزورتیا هم راځي او په نورو روایتو کې دغه مرضی چې د يهودو سره دا مخالفت ته نو د دې وجنم اسلام د دې تعلیم هغه ور کړی دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین